عن نائب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن نافع بن جبير رضي الله عنه قال حضرت نافع بن جبير داغ جبير ابن مطعم ابن عدي دي قال حضرت نافع وي مسله وا د جنډې د رسول الله چې په میدان د جنگ کې به د رسول الله خپل جنډه و یو به غونډه جنډه و د غونډ فوج یو به وړې وړې جنډې وي آیا پیغمبر اسلم جنډه استعمالوله که نه نو قال حضرت نافع وی سمیت العباس ما واوریدل د حضرت عباس نه د رسول الله تره دی ما واورېدل د عباس نه او عباس او حضرت زبیر سره ناست دي خپلو کې خبرې کوي ما واورېدل د عباس نه یقولو هغوی به وي لزبیر حضرت زبیر ته زبیر ابن عوام نه دی د عبدالله ابن زبیر پلار وته یې څه وي هلکه یاد دي درته رسول الله چې کله فتح د مکې له راغې نو تا ته یې ووې دغلته جنډه خخه کوې عباس صاحب حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه دواړه مکه کې دي سره خپلو کې خبرې کوي وایي درته یاد دي چې په اتم کال د هجرت رسول الله د فتح د مکې دپاره راغې نو تا ته یې څه ووې ازی ورته کوي دقلته یې درته ووې چې جنډه خخه که یقولو عباس بوي لزبیر حضرت زبیر ته وی درته یاد دی ها هنا په دې ځای کې امرک النبی صلی الله علیه وسلم امر کړو تا ته پیغمبر علیه السلام په دې ځای کې امر کړو تا ته پیغمبر علیه السلام ان ترکو ذرایا چې ته خخه که جنډه رسول الله چې کله ما وی مکه فتح کړه سړی چې د دغه نه ده مروه د مروه نه راځي معلا ته یا دیرې ته دی علاقې ته حجون وی حجون سړی چې راشي د دیرې او د دې حرم په منځ کې یو ځای او دلته مخکې جومات هم د آبادي و مسجد رایه وی هغه د جنډې جومات دقه ځای کې بیا جومات جوړ شوی و خو اوس دی خدای په خیر که هغه چې کله آبادی روانې کړې هغه جوماتونه یې ورسره دغه کړل ټول روان کړه اوس چې راځی نو معلا سره دلته کې یو پل دی د دې پله پورې آبادی نشته نه جوماتونه شته او نه بل څه شته یو مسجد فتح به ورته وي یو مسجد رایه به ورته وي دا ټول نشته نو وی ها هنا امرک النبی صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې تا ته امر کړو پیغمبر علیه السلام ان ترکوزه چې ته خخه که ارایا جنډه معلومیږي رسول الله به په جنګ کې جنډه استعمالوله باب قول النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام چې نصرت بالرعب زما امداد کړی شوی دی په روب او په یره مسیرت شهرین په مزل د یو میاشتې زه ناس په مدینه کې ما او د یو میاشتې په مزل لرې زما د دشمن په زړه کې به زمانه یری دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت و چې د هغه مخالفین د یو میاشتې په مزل به لري وو خو په خپلو وطنونو کې به هغوی چې دی نو زړه درځېده نصرتو زما امداد کړی شوی دی بالرعب په یره الله تعالی زما یره د دې مخالفینو په زړه کې اچولې ده څومره یره یو میل که دوه میله که درې میله وی مسیرت شهرین په مزل د یو میاشت چې غونډه غځای ته یو میاشت مزلی زما د مخالف هلته زړه کې یری وقول الله عز وجل او بل دا قول د الله دې ځای هم دا معلومیږي رسول الله خو رسول الله دی چې الله د مؤمنانو روب د کافرو په زړونو کې اچولی دی سنلقي فی قلوب الذین زر دی چې موږ به واچو په زړونو د هغه خلکو کې کفرو چې هغه کافران دي د دې کافرانو په زړونو کې به موږ واچو خو څنګه به څه شی به واچوو الرعب روب یره خو دا لې چې ګورې مسلمانان لږ پرش خو کوي که نه نو چې پرش نه کوي بیا خو نه بما اشرکو په سبب د دې چې دوی شریک کړي دي د الله سره هغه شی چې الله تعالی نه دی رالیږلی په شریکولو د هغې باندې څه دلیل قاله جابرون دا خبره چې دا نصرت بالرعب دا خبره کړې ده جابر جابر عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه حدیث نه نقل کوي حواله ورکوي دا مخکم تیر شوی بیا به هم راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نصر دغه د اوتویتو خمسن لم یعطوهن احد من الانبیاء ما ته الله پنځه سیزونه راکړي دي چې هغه پنځه سیزونه الله زما نه بغیر نورو انبیاو ته نه دي ورکړي نو په هغې کې یو دا دی چې همدقه دغه دی چې نصرتو بالرعب مسیرته شهر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سعيد سعید ابن المسیب عن ابي هريره رضی الله تعالی قال حضرت ابو هريره وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال غوی بعثتو زرا لګل شوی یم بعثتو زرا لګل شوی یم بجوامع الکلم کلم دغه ته وایي کلمو ته خبرو ته الفاظ جوامع معنی کوي جامع دې ته خلک وایي اضافت د صفت موصوف ته دا کلم موصوف دی او جوامع صفت دی په هغه کلمو جامعو بعثتو زه رالیږلې شوی یم دا د رسول الله یو معجزه وه بجوامع الکلمې په هغه کلمو جامعو باندې په هغه کلمو جامعو باندې جامع کلمه دې ته وایي الفاظ مختصر او مطلب لوی ده د رسول الله چې کوم احادیث دی هغه کوم دا دغه دی او که قرآن مجید دی نو هغه هم داسې دی رسول الله صلی وسلم مختصر الفاظ خو چې دی نو مضمونه بې اندازې د عدالتي فیصلې نه دي موږ د عدالت په فیصلو کې غون غون کتابونه ولیکو لیکن رسول الله صلی وسلم په مختصر الفاظو کې د عدالت فیصلې دغه کړي دي البینة علی المدعی والیمین علی من انکر الفاظ مختصر مضمون ډیر بعثتو زه رالیږلی شوی یم بجوامع الکلمې په هغه کلمو جامعو باندې داسې کلمې چې لوی مضمون له راجمع کوونکي دا یو ونصرت بالرعب او زما امداد کړی شوی دی په روب باندې چې زما روب زما یره هغه زما د مخالف په زړه کې پرته ونصرتو زما امداد کړی شوی دی بالرعب په روب باندې وګورې ستاسو حاشیه وایي مراد د روب نه تش روب نه دی یاره دا خو اکثر د ډیرو خلکو وي دلته مراد د روب نه اثر د روب دی روب خو د روب سره اثر چې یو سړي ستانه یریږي ستا یره د هغه په زړه کې خو مطلب دا دی غلاکه فتحه کې که نه نو مطلب دا دی چې الله تعالی زما یوروپ په دې خلکو اچولی دی او غلاکې موږ فتحه کوو یو فبینما انا رسول الله وی په دا منځ کې زه نائم ادوم رسول الله وی یو ځل زودوم اوتیتو ما ته راوړل شوې بمفاتیح خزائن الارض خزان کنجانې د خزانې د ځمکې فوضعت هغه کېښودې شوې فی یدی زما په دواړو لاسونو کې رسول الله وی ودوم نو یا به ملائکه وه یا به بل څوک چابیان یې راته راوړې کنجیانې او راته وایي حضرت دا د ځمکې د خزانو کنجیانې دي دا واله اوتی تورا راتلل وکړی شو ماته به مفاتیح خزائن الارض په کنجیانو د خزانو د ځمکې فوضعت دا کېښودې شوې فی یدیه په لاسونو زما کې مطلب دا دی دا دی چې ستا امت ته به الله تعالی د دې ځمکې خزانې هغه ورکوي نن ګوره دا خزانې دي دا تیلونه دي او دا سونې دي او خلک یې روباسي او دا چاندی دي قال ابو هریره رضی الله تعالی عنه ابو هریره صاحب څه رسول الله خدا پیشمګویي وکړه چې د ځمکې د خزانو چابیانې ما ته راکړې شوې خو وقت ذهب رسول الله صلی الله وسلم پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ او موجوده خلکو نن تاسو لګې او هغه د ځمکې خزانې روباسې و انتم او تاسو چې نن صحابو ته وایي تنتسلونه تنتسلونها تاسو هغه دغه روباسې خزانې دا د صحابو زمانه کې وه اوس نن سبا پکې نورم زیاتې دي تیل هم راوویستل او ګیس هم راوویسته و انتم تاسو چې تنتصلونها تاسو دغه خزانې راوباسې حاصلوئ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره مسله وه د روب د رسول الله چې الله د رسول الله یره د مخالفینو زړه کې اچولې ده ان ابن عباس یقینا عبدالله ابن عباس ابل رستاسو دا حدیث مکمل وي اخبره دی عبدالله ابن عباس خبر ورکه دی خپل شاگرد ته د څه شي واقع ورته بیانوي ان ابا سفیان رضی الله تعالی عنه چې حضرت ابو سفیان اخبره هغه خبر ورکړی دی عبدالله ابن عباس له چې ان هرقل رسول الله نو هغه خط چې لیږلی د روم باچا ته په لاس د دحیه کلبي ورته څه ویلو چې دا خط به یو څه چاله به ورکې یاد دی راته چاته یاد دی دا خط به والي ګورنر کوم ځای بصره د بصره امیر ته به یې ورکې د بصره امیر به بیا ولګي دا خط به چاته ورکي هرقل ته تاسو ویلي و هغه بله ورځ هرقل د شکرانې په طور باندې بیت المقدس ته راغلی و ځکه چې دلته دوی شکست دغله ورکه کسرا فوج له چې شکست ورکه نو د شکرانې دپاره دی بیت المقدس ته راغی نو دا د بوسرا ګورنر ولګېده په بیت المقدس کې دا دغه چې دی دا خط دغه ته ورکو قیصر ته نو هغه څه ووي وی هلکه د دې پیغمبر د قوم څوک دلته شته وی او نو ابو سفیان وی زه او زما ملګري راوستو خپلې مخې ته یې کېنولو اول ورځ تاسو ووې پورا معلومات یې وکړه د دې پیغمبر نسب څنګه دی او دا زیاتیږي او که کمیږي او دا ټولې پوښتنې وکړې نو نن هغه خپل مطلب ته بیانوي ان هرقله چې هرقل باچا د روم ارسل الیه هغه راولیږه ده ته جواب چې راشه وهو او دا هرقل به الیا دا په الیا کې بیت المقدس دا زړه نامه ده چې زه ورلم چې زه ورلم نو اوس هغه اوږده خبره یې پرېښوه چې ما نه یې تپوسونه کول او بیا د هر یو تپوس مطلب یې راته بیان کو بیا چې کله د هر څه نه فارغ شو نو بیا وایي هغه د رسول الله خط راوړی ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دې هرقل راوغوښت هغه خط د رسول الله نو پړاوې کو فلما فرغ کله چې دا هرقل فارغ شو من قرات الكتاب د لستو د کتاب نه نو قوم ته پته ولګېده سردارانو ته چې زما خیال زمونږ باچا مسلمانیږي نو دلته دوی شور او غوبل جوړ کو نو کسره عنده السخب زیات شو په نیز د هغه باندې چغې چغې د خلکو شروع کړې چې مثلا موږ نه منو نه منو وارتفعت الاصوات او اوچت شو اوازونه شور غوبل جوړ شو او باچه وویل چې هلکه دا مېلمانه دغه کې وباسئ و اخرجنا او موږ راوویستې شو د هغه د دلبار نه چې راوویستې شو خبره د څه ده د روب ښه فقلتو ابو سفیان وی چې وی خدای ګو رسول الله خی داغه کار خو ډیر لوی دی نن ته دلته کې چې دی نو د روم باچا هم یریږي ګوره دغه د روب نغه دی د پیغمبر خی د ده دومره لوی کار دی چې نن د روم بادشاه د ده نه یریږي لقد لقد امره یقینا لوی شوی دی امره د ماضي صیغه ده لقد امره یقینا لوی شوی دی امرو ابن ابي کبشه امر او کار د ابن ابي کبشه مکی خلکو به رسول الله ته ابن ابي کبشه وي د ابي کبشه زوی لکه تاسو ویلي ابو کبشه دا د خزاعه قبیلې یو سړی و چې د غون قریشو او د خزاعه قبیلې خلاف یې وکړو ټولو قومونو به د بوتانو عبادت کو دی راپاسېدوي دا یوم نه منم د د شعرا ستوري عبادت شروع کو چونکه د غون قوم دغه یو که مخالفت رسول الله چې بیا راغی او د غون قوم مخالفت یې وکړ نو دوی وی وایي دا هم د ابي کبشه دغه دی زوی دی نو ما دوی وایي چې یاره د دې ابن ابي کبشه امر خو ډېر لوی شوی دی او د هغې دلیل دا دی چې انه یخافه چې بېشکه یریږي د ده نه ملک بن الاسفر باچا د روم دی روم ته بنی الاسفر وی ستاسو حشه وی چې د مدینه منورې نه تاسو ریاض مزل کوي پیاده فلسطین ته نو تقریبا د یو میاشتې دغه دی مزل دی نو خبره رښتیا شوه چې الله تعالی زما روب د کافرو په دغه کې اچولی دی زړونو کې په مزل د څه د یو میاشتې امام بخاری دی نو تاسو ګورئ چې یو ځل یو مسلې ته خو لاندې وځي که نه نو هر یو پورځی راوباسي بابو حمل زادې دا باب دی د وړلو د خرچې د خپل ځان سره فی الغزوې په غذا کې هلکه غزا ته ځې حج ته ځې عمرې له ځې یا بل سفر له ځې ځان سره خرچه وړله دا جایز دي که دا جایز نه دي دا ځنې ناپوهه خلک وایي مونږ چې ورته شیخان وایو چې ځان ته بزرګ وایي او د دین نه خبر نی هغه وایي نه چې سفر له ځې ځان سره به خرچه نه وړې حج له ځې خرچه مه وړه عمرې له ځې خرچه مه وړه هلکه جهاد له ځې خرچه مه وړه ولې دا خو د اعتماد او د بروسې خلاف دی بس په الله اعتماد دی په الله بروسه ده نو خرچه ځان سره څه وړو نو امام بخاری په دې باندې رد کوي چې نه سنت طریقه دا ده چې په سفر زی د خپل وس مناسب ځان سره دغه واله خرچه لکه نن سوا پیسې دي هر ځای شی میلاویږي داسې جهاد لځې ځان سره صف دغه وړه خرچه حمل الزادې وړل د خرچې فی الغزوې په غذا کې لکه خرچه د ځان سره وړل دا د توکل نه خلاف نه دي ځکه توکل څه ته وایي توکل دې ته وایي اسباب به استعمال کې د اسبابو د استعمالولو نه پس به بیا وی ربه دونه زما وسو اپلو می نشته ته راله کار کوه وقول الله او بل دا قول د الله چې وتزودو ظاهری الفاظو ته چې ګورې اګر که شان نزول د حج باره کې دی خو ظاهری الفاظ څه وایي وتزودو چې سفر لځې د ځان سره خرچه وړئ فإن که تاسو وایې موږ په خرچه څه کوو فإن خیر الزاد بېشکه فایده د خرچې التقوا هغه ځان بچ کول دي بیا به نه سوال کې نه به تختول کې نه به بیا غلاګانې کې مخکې دا تاسو ویلې دي حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي قال هشام وحدثتني ايضا فاطمه عن اسماء حضرت هشام دا هشام ابن عروه آغا زبیر تیر نشو دا غن وسی دی حضرت هشام چې دا حدیث بیانی کنه امیدګوله نو د دوه استادانو نه بیانی یوې بیانۍ د خپل پلار نه چې هغه عروه دی او دویمې بیانۍ د خپلې ښځې نه د ده د ښځې نوم دی فاطمه دا فاطمه تاسو مخکې ویلي دا د ده ښځه وه هغه مشهوره فاطمه نه ده او بل طرف ته د تره لور ده ښه فاطمه بنت منظر منظر چې دی دا د ده ترو نو دی وی چې ما ته خبر را کړی دی دا هشام وی ابي پلار چې هغه عروه دی او قال هشام هشام وی پلارم دی خو وحدثتنی ایزن حدیث بیان کړی دی ما ته هم فاطمه تو فاطمه دا د هغه مشهوره فاطمه نه ده دا د ښځه ده فاطمه بنت منظر او د چا نه راته بیان کړی دی عن اسماء د حضرت اسما نه اسما چې دی دا د هشام نیا ده د ابوبکر صدیق لور ده د حضرت دغه د زبیر ښځه ده دا اسما واقع بیانوي رسول الله صلی الله وسلم چې په مکه کې او کله اراده وکړه د هجرت نو هجرت چې کو رسول الله نو سره ابوبکر صدیق هم قالت دا وی صنعت صفرت رسول الله صلی وسلم ما تیار کو هغه سامان د رسول الله صفره خپل معنا ده مسافر چې کومه ډوډۍ د ځان سره د سفر د پاره وړي خوراک هغې ته سفره وایي سفره هغې څیز ته وایي چې مسافر یې په سفر کې د خوراک د پاره وړي هغې ته سفره وی د سفر ډوډۍ بیا د هغې نه پس زیات چې استعمالیږي نو هغه ګوډی چې هغه هغې کې خلک هغه د خوراک شي نږدي دلته معنی هم دا سفره کوي ما تیار کو د رسول الله دپاره سفرتن هغه ګوډی د خرچې هغه ګوډې چې دا ډوډۍ موډۍ او د خوراک شي نه پکې اچوي او دا مې چرته تیار کړه فی بیت ابی بکر په کور د ابو بکر صدیق کې د خپل پلار کور کې دا کمه زمانه وه حین اراده کله چې اراده وکړه رسول الله ان یهاجر چې دی هجرت وکړي الی المدینه مدینې ته قالت اسما بیبي وی موږ دوه شینه تیار کړه دوه ګوډي یو ګوډی هغه و چې هغه د خوراک شین هم پکې کیښودل سفره یو ګوډی هغه و چې د سکاک شین هم پکې کیښودل ابلو اوس دې خو تړل غوښتل که نه امیدګله چې دا خولې وله وتړو نو د ابوبکر صدیق په کور کې داسې شی نه نو چې دا دغه هم وله دی دوو ګوډو له هم دا دغه تړلې وي دا خولې فلم نجد لسفرته نو مونږ ونه مونده د پاره د ګوړي د پیغمبر علیه السلام سفره هغه ګوډی چې هغه د خوراک شی نه پکې ږدي ولا لسقائه او نه د پاره د سقا د هغه سقا هغه ګوډي ته وایي چې هغې کې اوبه وي نو د دې دوو ګوډو د پاره مونږ ونه موند ما هغه شی نربطهما چې مونږ وتړو دا دواړه ګوډي به په هغې په کور کې چېرته پړې مړې نو فقلت لابي بکر نو ما اووی خپل پلار ابو بکر صدیق ته چې باباجی والله قسم په الله ما اجدو شیئا زه نه مومم یو شی اربطو به چې زه وتړم په دې دا ګوډي الا نطاقي مګر یو زما کمربند نطاق هغې کپړې ته وایي چې دا ملا پې خلک تړي لا د کار والا د پروس خو د خلکو پرېښودل شرمیږي پخوا به ښځو هم کارونه کول سړو به چې کارونه کول دا ملا به یې تړله او هلکه چې ملا تړی که نه نو دې کې ډېرې لوی فایدې دي تاسو نن سبا ګورئ که نه لږ معمولي زور خلک وکړي ملا کې پړق پیدا شي چې پړق پیدا شي بیا اپریشنونه کوي او چې دا ملا تړی نو د دې شینو نه به غی که شرمیږې د دغه لاندې تړی د کمیس لاندې خو د ملا په تړلو کې ډېرې فایدې دي یو خېټه نه غټیږي دلته ملا مضبوطی دې ته نطاق وی الا نطاقی مگر کمربند زما نو قال پلار راته ووی چې کمربند شته نو د دې نه ښه شی چېرته دی قال پلار راته ووی فشقیه نو تسیرې که وشلوه دا کمربند دی بې اسنینې دوه ټوکړې دا کمربند دی وشوکاوه او دوه ټوکړې ته جوړې که په یو باندې دا یو ګوډی وتړه او په بل باندې دا بل ګوډی وتړه فربتی بواحدتن وتړه په دې یو حصه باندې په دې یو ټوکړه باندې السقاء د اوبو ګوډی و بالآخر او په هغه بله ټوکړه باندې وتړه السفرته ګوډی د هغه خرچې ففعلتو نو ما دا کار وکړو اوس وګوره یو نطاق دی یو کمربند دی حضرت اسما دا په مز دوه ځایه که په نیمې یو ګوډی وتړه په بل بل باندې بل وتړه حضرت اسما نه ده اسما دې ته به خلکو وی ذات النطاقین خاوند د دوو کمربندو وی دا ما ته چې ذات النطاقین وی دا ځکه وی چې ما دا کمربند دوه حصې کړی و فلذلک د دې وجې نه اسما بیبي بی وی سمیتو ما ته نامه کېښودل شوه ذات النطاقین خاوند د دوو کمربندو د دې دا مطلب نه دی لکه چې مخالفینو به وی چې دا خادمه وه خدمتګاره وه خدمتګاره نو ما ما هغه خپل کمربند راواغېشته په منځ مې دوه ځایه کړو اوس وګورئ رسول الله په سفر ځي اوبه هم ځان سره وړي او ځان سره د خوراک شي نه خرچه هم ځان سره وړي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله قال اخبرني عطاء دغوي عمر ابن دینار چې خبر راکه ماته حضرت عطا سمع جابر ابن عبدالله چې دی عطا اوریدل کړي دي د حضرت جابر صاحب نه مشهور صحابي دی قال دی وی چې کله به مونږ حج ته رالو که نه نو په حج کې به هم قربانۍ وکړې نو چې قربانۍ وکړې خو بې اندازې غوښې وې نو دا غوښې به هم د ځان سره واغشتې و مدینې ته به هم ځان سره یوړې کنا نتزودو موږ به د ځان سره وړلې لحوم الازاحیې غوښې د قربانو علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې او کم پلو به مړې الی المدینه مدینې ته حج ته برالو یا عمرې ته برالو او بیا به همدلته کې چې دی نو دغه و که قربانۍ به مو کړې دا به هم د ځان سره واغشتې اوس چې تاسو د مکې نه مدینې ته ځئ څه د پاسه څلور سوه کیلومتره دی په دې لنډه لاره هغه بله باندې خو ډېر اوږدو نو دا ریاضه سفر دی که نه دی او په سفر کې چې د ځان سره غوښې اخلي نو دا ځان سره خرچه وړل دي که نه دي معلومیږي صحابه به دا کول رسول الله به لیدل او په هغوی باندې رد نه کو حدثنا محمد بن المثنى حد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن نعمان حضرت سويد وی چې ان سويد اخبره حضرت سويد چې صحابي دی د خبر ورکړی دی چاله د خپل شاګرد بشیر له چې انه خرجه دا سوید اوته په سفر کې مع النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام حضرت سوید د رسول الله سره په سفر باندې ووت کله عام خیبره په کال د غزوه خیبر غزوه خیبر خو تاسو ویلو که نه د په شپږم کال د هجرت په دې اخر کې صلح حدیبیه وشوه او چې رسول الله لاړ مدینې ته نو اوم کال دغه شو شروع شو نو د اوم کال په سر کې بیا رسول الله لاړ دغه ته خیبر ته او خیر سره چې د خیبر غذا ارسه وشوه نو بیا دا تاسو ویلو د اوم کال په آخر کې بیا راله له عمرة القضا نه وه هغه پاتې شوې عمره هغه به صحابه وکړه نو دی ووته سره د پیغمبر علیه السلام په کال د غزوه خیبر نو تلو تلو تلو حتی تر دې پورې اذا کانو چې شو دا صحابه بصحبا په صحبا مقام کې صحبا مقام ته ورسیدو چې د مدینې نه خو ځې که نه نو د خیبر چې اوله حصه راشي اول سر دغه ځای ته صحبا وی وهیا او دا صحبا چې دی من خیبره دا علاقه د چا ده د خیبر ده او وهیا ادنا خیبره او دا غه نږدې علاقه ده د خیبر مدینې ته چې کوم نږدې علاقه ده دا سر خیر چې دلته ورسېدو مازدیګر دی فصلو العصر صحابه سره د رسول الله مونځ وکړه د مازدیګر چې د مازدیګر مونځ یې وکړه نو تږي دي اوږي دي فدع النبي صلی الله علیه وسلم راوغوښته پیغمبر علیه السلام بالاطعمتې د خوراک څیزونه الکه خوراک سیزونه راوړی چا سره دی فلم یؤت النبی صلی الله علیه وسلم نو راتللو نکړی شو پیغمبر علیه السلام ته هلته د خوراک شي نه چرته و الا بسویق مگر په سطوانو استغفر الله ما هغه دغه دی پخوانی چې څومره پخوانی دی اسباب کم همت زیات اوس مصیبت دا دی اسباب ډیر همت کم صحابه دی د رسول الله په شان هستی ده د ابوبکر صدیق په شان هستی ده د عمر فاروق په شان د صحابه په شان لیکن په سفر کې د ستانو نه بغیر بل شی نشته هغه هم داسې ستوان نه دي چې په خېټه ماړي معمولي نو راتللو نه کړی شو پیغمبر علیه السلام ته الا بسویق په ستوانو بختولا دا ستوان چرته و خو ځان سره په خرچه کې دغه نه وړي و که نه د مدینې نه په سفر کې د ځان سره وړي نو معلومیږي دا خبره چې په سفر کې د خوراک د پاره ځان سره شي نه وړل دا دي دا جایز دي خیر چې ستوان کې خودې شو فلکنه دا ټکې به ناسې وایي لاکه یلوکو نو د دې نه بیا د متکلم صیغه راځي لکنه لکه تاسو وایې که نه قال یقولو نو تاسو څه وایې قلنا نو داسې لوکنا لاکه یلوکو دغه ته وایي دا شی چې خوله کې واچې او داسې شخوند پې وې دا لاکه یلوکو عکس دا دغه دی چېرته تاسو هم لیدلی دی د اس ته خوله کې چا کیزی هغه اوسپنه نو دی داسې کوي د اس چې په دغه باندې په کلار کلار پې دغه کوي شخوند وایي دې ته دغه وایي دلته معنی کوي په خوله کې اړول راړولو فلوکنه نو دا موږ په خوله کې اړول راړول دا کم شی چې نه تیریږي که نه نو سړی اړی رړی خو تیریږي نه فاکلنا نو مونږه وخوړلو دا شطوانه مو خوړل و شربنا او ومسکلو نو یا د شربنا دا مطلب دی چې اوبه هم واپسې وسکلی څوک وایي نه ده دی دا مطلب نه دی ملګرو سطوان دوه قسمه دغه کړل ځینې خلکو همداسې سطوان خولې ته واچول او ځنې خلکو ستوان راواغشتل اوبو کې واچول او هغه اوبې بیا دغه کړې وسکلې وشربنا موږ اوبه وسکلې ثم قام النبی صلی الله علیه وسلم بیا ودرېده پیغمبر علیه السلام فمزمزه مزمزه یې وکړه ومزمزنه او موږ هم مزمزه وکړه وګورئ که نه په اور پخ کړی شوی شی دی چې ستوان دي خو رسول الله اودس نه کوي خیال کوې ښه وصلینا موږ مونځ وکړو کم مونځ و په زوره وایه ماښام و که نه مازدیګر مونځ وشو او بیا دا خوراک مراک وشو نو پسې که مونځ را روان و ماښام و ماښام مونځ مو وکړو حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال حضرت سلمة وي دا د تبوک سفر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته تللی دی دا ډیر لوی سفر و صحابو د ځان سره خرچې وړې وي خو دی خوړې خوړې په میاشتو مزلو خرچې کمې شوې قال حضرت سلمه وی سلمه ابن اکوا نه دی مشهور صحابي خفت ازواد الناس سپکې شوې خپله معنا ده سپکې شوې دلته به معنا کوي قلت کمې شوې ازواد الناس خرچې د خلکو مطلب د دې دا دی چې په سفر کې دوی ځان سره د خوراک شي نه وړي وو خو په خوړلو خوړلو سره هغه شو کم شو هغه د خرچې وړې ده و املقو او هغوی محتاج شو د املقو معنی کوي افتقرو و املقو او هغوی محتاج شو چې یا خدایه دا به څه کیږي فاتو النبی صلی الله وسلم دا دغه هم ګورې دا چې کوم شي نه و دا هم یو بل سره ټولو سره نو خلاص شوي فاتو النبی صلی الله علیه وسلم دی رالل پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام ته رالل چې حضرت لوګه رالله نو که ستا اجازه وي نو موږ به د خپل اوښان حلالو فاتو النبی صلی الله علیه وسلم دوی رالل پیغمبر علیه السلام ته فی نحر ابلهم په باره د حلالولو د اوښانو د دوی کې حضرت نه اجازه غواړي چې که ستا اجازه وي موږ به د خپلو خان لمبر په لمبر حلالو نو پیغمبر علیه السلام کې یو دا کمال دا و چې ناروا خبره خو به نه وه که نه نو د ده په خوله کې نه نوخه وی ښه دا د هغه یو کمال و اوس دلته نه نه وایي د دوی خیال ساتي ښه فقال رسول الله صلی الله نو دغه دی ده فاذن لهم رسول الله ولی اجازه ورکړه چې زه حلال کې چې اوس لوګه راغلی ده نو فلقیهم عمر نو ملاو شو د دې خلکو سره عمر چې هلکه څو شو فاخبروه نو دی خلکو عمر صاحب ته خبر ورکړه چې دقسې رسول الله موږ ته اجازه وکړه چې وخانه لالوی فق فقال دا اوس وګورئ هوښیارتیا د عمر ته ګورئ ښه الله داسې واقع پېښه کړه دا واقعه الله مخکې ختمولی شوه خو دنیا ته ښیي چې ګورې که رسول الله رسول الله دی که نه نو ګورې د هغه ملګري هم ډېر قابل دي هوښیار دي نو عمر هوښیارتیا ته ګورئ فقال نو عمر ورته وایي چې ښه د اوښانه لال کې نو د تبوک نه به بیا مدینې ته په څه شي ځې په هوا به ځئ که په جز به ځئ دا دونه مزل بیا تاسو پیاده کولی شئ ما بقاؤکم نشته دی ژوند ستاسو بعد ابلکم پس د حلالولو د اوښانو ستاسو نه چې اوښان هم حلال کړو نو پیاده مزل خو نه شی کولی نو بس بیا به پاتې نه یې مړه به یې تاسو کوئ فدخل عمر نو ورننوت عمر علی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقال یا رسول الله نو دو وی ای د الله رسوله ما بقاؤهم نشته د پاتې کېدل د دې صحابو بعد ابلهم پس د حلالولو د اوښانو د دوی نه حضرت که دا خلک اوښان حلال کی نو خو بیا به د ګرمۍ او د دغه نه د مزل نه به مړه شي اوس دلته هم الله عجیبه کار وکړو الله داسې واقعا حالات پیښ کړو چې حضرت عمر رسول الله ته دغه ورکوي مشوره دې کې حکمت دا دی چې سبق مونږ ته دی ته چې نن د قوم مشر او تا ته یو کشر مشوره درکړي کلي کې مشر او یو کشر د له مشوره درکړي مشوره مرد کوه که هغې کې فایده وه او مشوره قبوله که مشوره رس عمر رسول الله ته ورکوي رسول الله مني داسې نه وایي ما ویلی دي ستا مشوره نه منم نه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ښځه ستا مشوره خو ډېره ښه ده خو یو کار وکړه نادې فی الناس اعلان وکړه په خلکو کې اواز وکړه خلکو ته د خلکو ته اواز وکړه چې چا سره پاتې خرچې وي هر سړی خرچه راوړی یاتونه دوی د راتللو کې بفضل ازوادهم په هغه زیاتو خرچو باندې چا سره چې خرچه زیاته شوي وي او پاتې شوي وي هر سړی دی دا حکم دی اختیار نشته فورا دغه حاضر کې خرچې یاتونا دوی دی راتللو کی بفضل ازوادهم په غزیاتو خرچو داغوی هر سړي چې چا سره یو موټی دی او چا سره دوه موټی دی او چا سره درې کجوري دی دا دی ازرې کړې چې ازرې کړې په دغې واچولې درسخان باندې فدعا رسول الله صلی وسلم د الله نه دعا وغوښته و برک او دعا د برکت وکړه علیه په دغه خرچه داسې په دغه باندې درسخان باندې دا پرتی دي دا خرچه چا ماوی ستوان دي د چا کجوري دي بل شی دي دعا د الله نه وغوښته او د دې ته د دعا د برکت وکړه او بیا اعلان وکړه چې راځئ خو تش نه سره د ګوډو او ډکوي هر سړی راته او په لپو باندې خپل ګوډي ډکول تا به هم ډکوم ما به هم ډکوم بل به هم ډکوم ټول فوج خپل ګوډي بیا دغه کړل ډک یې کړو دا اوس خرچه اخیستل شو که نه شو ثم دعاهم بیا رسول الله راو بلل دا خلق بی اوعیتهم سره د هغه خپلو لوښو نو فحتس الناسو په لپو باندې واچول خلکو په خپلو ګوډو کې فحتس الناسو نو په لپو باندې واچول خلکو په خپلو ګوډو کې دا خرچه راوغشته او د ګوډو کې په لپ واچوله حتی تر دې پورې فرغ و چې هغوی فارغ شو د هر سړي ګوډې ډک شو دا معجزه ده ښه او معجزه د پیغمبر د رسالت یو دلیلی نو ځکه پیغمبر علیه السلام وی ثم قال رسول الله وسلم بیا پیغمبر علیه السلام وی اشهد ان لا اله الا الله زه ګوی د دې کومه چې معبود برحق لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی و انی رسول الله او زه د الله رسول یم وګوره د الله زما د رسالت دپاره دا دی زما په لاس باندې یو لویه معجزه ښکاره کړه چې معمولي شی الله ډیر کو بابو حمل زادی دا باب دی د پشاکولو د خرچې د وړلو د خرچې علی الرقاب په سټونو باندې مجاهدین جهاد ته ځي نور ملګري سفر ته ځي ځان سره خرچه نه وړي ته ورته وایې یلکه خرچه یوسه که نه وایي دغه نشته سورلي پیاده خو زه ځان سره خرچه نه شم وړی وایي خدای دې په خیر که ولې نه شي وړی صحابه وه چې جهاد ته تلل په سفرونو باندې به تلل او سورلي به نه وه همدقه اوږه باندې به یې ځان ته دغه ګوډې راواړو او خرچه به یې ځان سره وړله خرجنا مونږ اوتلو د جهاد د پاره ونحنو سلاس مئت او مونږ مجاهد چې دي هغه درې سوه کسانو درې سوه کسانو سورلی نوه پیاده مزلو نحملو زادنا او مونږ باروله خپله خرچه علا رقابنا په سټونو زمونږ هغه د صحابه خپله خرچه په خپل سټ باندې باروله دا ځینې خلک دي دا پوه خلک هسې چې مخالفت یي که نه نو هره خبره باندې اعتراض دا ځینې ملګري په سفر ځي د ځان سره خرچه واخلي د خوراک او د سکاک انتظام کوي لوښي ځان سره والي چینک او د بل شی پیالی ځان سره والي په دوی باندې خلک اعتراض کوي چې ها وګورئ چې دوی د الله د دین د پاره ځي نو دا شی نه ولي وړي خدای په خیر کې صحابه به چې په سفر باندې تلل دا سنت طریقه ده نو ځان سره به دغه وړي ته چې ځان سره وړې نه نو په هغه زمانه کې خوټل هم نه وي او نن سبا تم دونه تکړه نه چې پورټل کې خوراک کې او ځان سره شی نه هم نوړې نو کم ځای به خورئ او بیا خو استغفرالله الله دې معافي وکړي د هوټل خوراکونه هم داسې دي چې هغه خو دوه درې ځله دې وخوړل بس خرابې نو نحملو زادنا موږ به وړله ځان سره خپله خرچه علی رقابنا په سټونو خیر په دې چې تلو تلو ففنی یزادونه نو بس په ختمېدو شوه زمونږ خرچه چې دا په ختمېدو شوه نو زمونږ هغه کمانډر نو دا تاسو مخکې ویلي وو ډېر هوښیار و فورا یې زمونږ نه خرچې واغېشتې ډېر هوښیار و چې هوښیارو بس ځان سره سرکاري طور باندې دغه کړي ایسارې کړي او هر مجاهد ته به په ورځ کې یو یو کجوره ورکوله دا اسبابو یو کجوره خوارانو خوراکو ففنی زادو نو په ختمېدو شوه زادونه خرچه زمونږه حتی تر دې پورې کان الرجل منا چې وبه یو سړی زمونږ نه یاکلو هغه به خوراک کو فی کل یوم په هره ورځ کې خوړه به په هره ورځ کې تمرتن یو کجوره کمانډر هغه امیر به ورته یو یو کجوره ورکوله قال رجل نو اووی یو سړی جابر ته وی چې حضرت په یو کجوره څه کېدل اوس یو کجوره سړی خوري وی پته درته نه لګي د یوې کجورې پته موږ ته هلې ولګېده چې بیا غم ختمې شوې بیا داسې وخت راغی چې یو هم نه وه نو قال رجل یو سړی ووی یا ابا عبدالله ای ابو عبدالله دا کنیه ده د جابر و این کانت تمرت و این کانت تمرتو او چرته وکه یوه کجوره تقعو چې هغه واقع شوې وي من الرجل د هغه لوږې د سړي نه یو سړی اوږې دی نو د یو سړي د لوږې په ځای به کجوره څنګه ودرېږي نو قال هغه ورته وایي خبر نه لقد وجدنا یقینا موږ وموندو د هغې قیمت او د هغې اثر لقد وجدنا فقدها منګه اوموند هغه اثر د نشوالی د هغې حین فقدناها چې کله موږ هغه یوه بیا نه موندله هغه د نه موندلو اثر موږ هغه وخت کې ومونده چې کله بیا موږ یو قجور هم نه موندله نو موږ وی وایو سا یو قجور هم نشته الله اسباب جوړوي چې رالو دریاب غاړې ته رالو اوس هیڅ یو کجور هم نشته چې دی کې ګورو دریاب په چپو راغی او چې چپې وواله په دې چپې سره یو لویه بلا د غیر وغورځو مي تاسو مخکې ویلو هغې ته عنبر وی عنبر دا داسې چې را وی غورځو په چپه باندې او دا چپه تې واپس لاړله په اوچه باندې دا مئی پاتې شو لکه غونډی نو موږ پې ونښتو دلته خو اتلس ورځې دي بل ځای کې تاسو ویلو یو میاش موږ دا درې سوه کسان پې نښتي او خوړم خوړم بیا چې د دې نه واپس تلو نو هر سړي د ځان سره ګوډې ډک کو او بیا لاړو مدینې ته بیا هم رسول الله ته دا خبره وکړه هغه راته وی تاسو سره چې ته شته د هغې څه دغه بوټی موټی و یو بیا پیغمبر اسلام لم ورکړه تاسو ویلي و که نه هلته مخکې غالبا کمانډر د دې ابو عبیده و هغه پوښتی نه ده داسې ویې دروله چې ویې دروله بل سړی په اس باندې سور کاته لاندې دغه شو تیر شو دا سترګه نه ده دا سترګه یو ځلې په دې ځای کې لس کسان پکې کینول پکې رالل بیا بلا واغه حتی نوی تر دې پورې اتین البحر چې موږ راللو دریاب ته چې ګورو فاذا حوت ناګنه یو لوی مئی دی تاسو مخکې عنبر ورته ویلي قد قذفه البحر چې راغورځول چې راوغورځو هغې له دریاب فاکلنا منها من خوراک وکړه د هغې نه ثمانیه عشره یوما اتلس ورځې بل ځای کې یو میاشت دی څنګه هم خوراک کوو داسې چک چک نه چې څونه به زمونږ خوښه وه ما احببنا چې څونه زمونږ خوښه وه نو هلکه چې په میاشتو میاشتو یو سړی وږي او تا هغه خوراک ته مخامخ کې نو ستاسو څه اندازه ده چې څونه شی به خوري بس دی څنګه ښه